فمن خاف من موس جنفا او اسما فاصلها بينهم فلا اسم عليه ان الله غفور رحيم مقصد د سوره بقره بیان د څلورو مسلو ده اوله مسله اثبات توحید دویمه مسله اثبات د رسالت دریمه مسله جهاد فی سبیل الله او څلورمه مسله انفاق فی سبیل الله سورت په څلورو برخو کې تقسیم ده اوله برخه سل آیاتونه وا چې پاغي کې اوله مسله اثبات د توحید بیان شو په دریو بابونو کې یعنی توحید د الله یووالی ثابت کړو په دریو بابونو کې دویمه برخه یو سل یو نه سل شپږه پورې وا پاغي کې دویمه مسله اثبات د رسالت یعنی د پیغمبر علی السلام پیغمبري ثابت کړه پاغه نه اعتراضاتو په جوابونو سره ان غنه اعتراضات چې په پیغمبر علی السلام باندې واردېدل داغي جوابونه وکړه په دویمه برخه کې او د پیغمبر علی اسلام د رسالت اثبات وکړو چې دا پیغمبر دی او په حق پیغمبر دی ځان نه خبرې نه کوي کوم حکمونه چې د تزوی ما د هغه حکمونه تاسو ته بیانې او اخره کې یو سلو درش پتنه تر یو سلو شپږه بیا پوری بیا تقریبا 14 آیاتونه و چې په دې 14 آیاتونو کې نفي د شرک فعلی وکړله د شرک هغه دویم قسم د شرک هغه دویم قسم داغه تفصیل وکړو او د توحید مضمون کامل کړو بیا درېمه برخه شروع شوله د آیت نمبر لګو درېږه دریمه برخه آیت نمبر یو سل واویا نه شروع شو تر آیت نمبر 253 پورې دا دریمه برخه بوزي او په دې کې دریمه مسله جهاد فی سبیل الله بیانېږي دغه دوه مسلې توحید او رسالت دا د اصول مهمونه دي او دا دوه مسلې جهاد او انفاق دریمه برخه او څلورمه برخه دا د اصول ممدونه دي موږ په اصول کې ویلو چې اته کس په مقاصد باندې قران خبرې کوي یو څلور چې دي اصول مهمه دي او څلور اصول ممده دي نو دوی د اصول مهمونه بیان کړه او دوا اوس د اصول ممدونه بیانوي چې دا دوا دا اصول ممد ممد د امداد نه دی یعنی دا اصول دا دوا جهاد او انفاق او ورسره دو نور تنظیم او آداب دا څلور چې دي د اولو څلور امداد کوي سپورټ کوي د توحید سپورټ کوي د رسالت سپورټ کوي د قران او د آخرت سپورټ کوي نو د جهاد تفصیل به موږ شروع کړو د آیت نمبر 1 سلو واویا نه چې جهاد په څلور مرتبو ده او دا دا مرتبه او منازل چا ذکر کړی دي دا مجدودین سیروزبادی رحمت الله علیه دغه کتاب د صفر السعاده چې دا د امام ابن قیم شاګرد دی او امام ابن قیم د شیخ الاسلام ابن تیمیه شاګرد دی هغه دا وضاحت د جهاد باره کې خپل کتاب کې لیکلی دی بیا موږ دا ویلو چې مجدودین سروزبادي چې ده رحمت الله علیه دا د تفسیر ابن عباس هم د لیکل دی د عباس رز... د ابن عباس رضی الله عنه اقوال راغون کړی دي او دا غینه یو تفسیر جوړ کړی تف... تفسیر مقباس هم وتویل کیږي او تفسیر ابن عباس هم وتویل کیږي نو څلور مرتبه د جهاد دا باید ټول ته یادي یو مرتبه جهاد مع النفس د نفس سره جهاد نفس سره جهاد بیا څلور قسمه وو یو چې نسب د علم ته نه پریږدي چې علم حاصل کړي علم د څه شي د قران او د سنت تا به نه پرېږدي بس ته وی چې خپل مونږ او دسته کاوه پنځه وخت نور څه کې ته غواړم خو مسلمانې او چاله بد مرسه و بس او پنځه وخت مونږ دی کوا نو هغه په دې دوکه کې به دې پری دي نفس او علم حاصلول ته به نه پریږدي ته به د نفس سره جهاد کې علم حاصلې نه په قران باندې بزان پوهه کې دویم په عمل کې چې عمل به نه پریږدي دریم بیا بیان کې چې بیان ته بدون پرېږدي چې دا کوم علم ته حاصل کو دا مخکې خلکو ته بیان کې ځکه دا خو فرض شي بیا مخکې به خلکو ته بیانې او څلورم چې کله ته بیان کې تکلیفونه راځي هغه کې صبر ته بدون پرېږدي بیا دینه بعد موږ دویمه مرتبه بیان کړو جهاد مع شیطان شیطان سره جهاد نو شیطان سره جهاد په دوه قسمه ده یو چې پاکیده کې انسان ته وسوسه اچي او دویم په عمل کې انسان ته وسوسه اچي نو دواړو بابونو کې به ته شیطان سره jihad کې او دریمه مرتبه jihad مال کفار والمنافقین د کفار او د منافقینو سره jihad دا بیا څلور قسمه ده یو بالقلب پزړه کې به د کفارو سره ته دښمنی پاله چې دا زموږ د دین دښمنان دي هغه کفار چې هغه د دین د اسلام د ختمو کوشش کوي خو یو خو یو خو امیان دي عام خلک دی هغه نه یو هغه کفار دي چې هغه سره فهرستی په دې کار کې چې اسلام سره کم ختم کې د بیخه وباسي او سره کم دین له ضربه ورسي نو تبع خلکو سره دلدنه دښمنی پالې چې یا دا زما د دین دښمن دی دا زما د خدای کتاب ختمول غواړي د خدای نظام ختمول غواړي زه ځکه د سره دښمنی کوم دریم دویم نمبر کې بل بل لسان دی په جواب باندې د دوی هغه غلطه اراده پلیت اراده به خلکو ته واضح کې خلکو ته بیانې چې دوی دا دغه اراده دي او دریم بل مال د دوی په خلاف به مال لګي او څلورم بل ید د دوی په خلاف په لاس باندې جهاد کې نه پتور او پټوپک به بیا جهاد کې چې وخت راشي بیا څلور بیا څلورم مرتبه و جهاد مع ارباب ظلم والمبتدعين د ظالمانو سره او د مبتدعين سره د بدعتيانو سره دوی سره په جهاد کې دا بیا په درې قسمه یو بل ید په لاس به منې کې د ظلم نه او د بدعاتو نه که په لاس دی وسه نه نو په جبه او که په جبه دی وسه نه نو په لړ کې خو ورته بد وی چې دا, دا ناروا کوي بد کوي که په لړ کې دی ورته بد ونه ویلې نو حدیث کې راځي چې تا کې بالکل ایمان نشته بیا دینه بعد جهاد درې مرتبه منازل و ابتدایي منزل درمیاني منزل او آخري منزل ابتدایي منزل کې بیا درې خبرې ضروری دي یو خبره د مجاهد تربیت عربی کې او د تهذیب الاخلاق ویل کېږي دویم د ملک اصلاح ضروری ده او د ملک اصلاح ته په عربی کې ویل کېږي سیاست مدني او دریم د کور اسلام منګه په دې سورې بقره کې د عیسی چې شروع کړي دا یو سلو واو یا نه په دې کې اوس د ابتدایي منزل د لپاره چې کومې درې خبرې ضرور دي د مجاهد تربیت د ملک اصلاح او د کور اصلاح نو دا غي بیان کړي اول آیت نمبر 122 کې تهذیب الاخلاق بیان کړه د مجاهد تربیت وکړ په لسو صفاتونو سره چې دا لس صفاتونه په دې کې پنځه صفاتونه په عمل کې راشي او پنځه صفاتونه په عقیده کې راشي دوه شوینه د مجاهد نوزي یو بوزدلی او یو سستی او دا دواړه شینه د جهاد د پر رکاوټ دي بوزدلی چې وسړی یریږي د مرګ نه یا د دنیا د پرخونه یا د بل شي نه او یو سستی چې وسړی کې ډار نه لیکن سستی مخ کې ناراضي دین ته چې قربانې طرف ته دا دواړه شیونه په دې لاسو صفاتونو سره ختمې دي شي چې دا په انسان په خپل ځان کې راولي او بیا پرونی سبق کې د ملک استاد لپاره قوانین شروع کړ څلور چې دا څلور قوانین چې په ملک عام شي جاری شي نافذ شي نو ملک به امن او امان راشي نور قوانین هم د خدا څلور قوانین سره فهرست دي یو قانون موږ ذکر کړی دا غینه پرونی سبق کې آیت نمبر 128 او 29 کې القصاص من الظالم د ظالم نه بدلا غستل کیږي دلته مثال د قتل راوړی دی خو قصاص به په هر ظلم کې غستل کیږي ښا صرف قتل کې نه قتل ځکه خاص کړو چې قتل په ټولو ظلمونو کې لوی ظلم دی د شرک پسې دویم نمبر ظلم قتل دی په نو سبق کې بیا ټول تفصیل د قتل په حساب باندې هغه شوی دی د نننی سبق کې دویم قانون راوړي بیانې د ملک د اصلاح لپاره تقسیم الاموال بالقانون شرعیه چې مالونه به تقسیمیږي په قانون د شریعت باندې ځکه په ملک کې یو د شر د پاره یو سبب چې دی هغه ظلم دی یو ملک کې شر هغه ټیم کې جوړیږي چې کله په ملک کې ظلم وي هغه ظلم په هر کچي خو ظلم چې په ملک کې وي نو هغه ملک کې شر او فسادي نو دا غي د ختمو د لپاره الله قانون کې خودو چې القصاص من الظالم دویم سبب د شر او فساد د لپاره په یو ملک کې هغه د په مال باندې جګړه اکثره خلک چې په ملک کې جنگيږي په مال جنگيږي تر وراره سره په جنگي وراره تر سره په جنگي ماما خورې سره خورې ماما سره دارنګ ورونه خپل مینس کې سره په جنگي ولی تر بچی خپل مینس کې په جنگي دا ولی په جنگي دا په مال باندې دلته الله دویم قانون بنیادی د دې شر د ختمولو لپاره راوړو چې په ملک کې دویم قانون دا جاری کړي نافذ کړي چې مال, مال به تقسیمیږي په هغه قانون چې کوم قانون شریعت یې خیره کومې برخې چې شریعت مقرر کړي دي دا کوم ځای کې مقرر کړي دي د بیا په سورته النساء آیت نمبر 11 12 کې دولس شکلونه ان شاء الله چې کله موږ غزه ته ورسېدو الته به تاسو پوه شئ ان شاء الله چې د خور څومره حصہ ده د ورور څومره برخه ده د پلار څومره ده د مور څومره ده بیا که پلار وی مور وی بچی نه نو بیا د پلار څونه کیږي د مور څونه کیږي یا که بچی وی نو بیا د پلار او مور څونه کیږي نه کیږي د ټول تفصيلات التشتره که بچی نه ورونه خويندې نو بیا څومره کیږي که مور پلار نه ورونه خويندې بیا څومره کیږي دا ټول مختلف شکلونه دي چې هغه موږ ته قرآن واضح کړی دی ټول میراث پکې الله ذکر کړی دی میراث چې بالکل نه مور پلاری او نه بچی موږ ته میراث وایو نو داغه عربی کې ته کلاله ویل کیږي داغه تفصیل کړي چې داغه مال به څوک خوري جایداد ټول تقسیم قران کړي دي په دې ځای کې الا دغه قانون طرف ته اشاره کوي چې تقسیم الاموال بالقانون شرعیه دا سیاست مدنی کې اهم قانون دی دویم نمبر کې سیاست مدنی کې څه ویل کیږي د ملک اصلاح ګوره سیاست اصل کې ویل کیږي اصلاح ته او مدني دا د مدن مدن ویل کېږي خار ته نو سیاست مدني څه مطلب د د یو خار یا د یو ملک اصلاح کول د پیغمبرانو سیاست حدیث کې راځي نبی اسلام فرمایي چې د بن اسرائیل سیاست دا به انبیاو کولو کان تسوسهم الانبیاء يهود یادوي چې کانا تسوسهم الانبیاء چې دا غوي سیاست په پیغمبرانو کولو نو سیاست نه مراد څه شری دا سیاست د نن سبا شری دا خو الکذب والمخادعه لحصول ال... آه... لحصول ال... آه... دا خو هغه سیاست د چې په دې کې دروغ دي او مخادعه ده یعنی دوکه ده لحصول د پاره د حاصلولو د قیادت قیاده لحصول القیاده د پاره د قیادت د حاصلو دا ټول دروغ دي دوکه ده په دوکو باندې به وی چې زبداو کم زبداو کم زبداو کم نو چې کله قیادت لور رسیږي اقتدار لور رسیږي نو بیا هرڅه تنویری دا سیاست نه ده د انبیاو سیاست څه شو د انبیاو سیاست د عقیدی اصلاح وا چې د خلکو عقیده اصلاح کی د انبیاو سیاست د عملونو اصلاح وا چې د خلکو عملونه اصلاح کی د انبیاو سیاست داو چې د خلکو معاشره هغه اصلاح کی او په معاشره کې چې کوم اضافي بوجونه په خلکو باندې چول شوی دي او خلک دغه د وجنه تنگ دي نو هغه دغه نه خلاص کی دا د انبیاو سیاست بداو دا نن سبا سیاست خو دروغ دی او دوکه ده صرف د اقتدار د حاصلولو لپاره نو دا د سیاست مدني یعنی د ملک اصلاح لپاره دویم اهم قانون دی کتب علیکم مقرر شوی له پتا سو باندې اذا حضر احدکم الموت موت کله چې حاضر شي احدکم یو کس تاسو ته الموت علامات د مرګ کته معنا وکړي چې کله حاضر شي او کس تاسو ته مرګ نو چې مرګ راشي بیا خو وصیت نه کیږي دلته مخکې راځي چې الوصیت وګوره مخکې آیت کې وګوره مکرر شوی د وصیت نو چې مرګ راغونو بیا وصیت څنګه کوي بیا خو خلا کار نه کوي نسترګې نه غوګونه کار کوي دا خو مړ شي دلته اصل کې د الموت نه مراد علامات د مرګ دي نو بعض علما وی چې علامات د مرګ نه مراد ده چې کله یو سړی په دسی یو مرض باندې اخته شي چې د پوری کې چې زنور برمه وخت مې ډیر نه دی یا سپینګیره شي ګیره سپینه شي د په دې پوي کې چر نور مې دا د مر نور مې د مرګ وخت بس هر کله مړ کې دې شم کال بعد دوه کال بعد میاش بعد هر کله مې وخت راتلې شي د مرګ نو دا علامات دي د مرګ بعضې نو کله چې دا یو انسان ته حاضر شي په دې پوي شي چې زمرمه نو ان ترک ان ترک خیره کچری پری پریګدی دا دا سړی دا چاله چې دا علامات د مرګ حاضر شوی دي خیره مال دولت نو څه شي ورته مقرر شوی دی مخکې وی کنه چې کتب علیکم مقرر دی پتا سو باندې نو څه شي مقرر دی نو دا مخکې چې دا نائب فاعل دی نائب فاعل څه مطلب چې الوصیتو مکرر شوی دی وصیت کول للوالدین مور او پلار ته د کې د لام چې د للوالدین کې د لام دې ته ویل کېږي حرف جر او یو حرف جر په بدله د بل حرف جر کې راتلی شي حروف جاره دا تقریبا څه ولس حروف دي چې دې ته حروف جاره ویل کېږي با دا تا دا لام دی واو دی کاف دی امود و مس خلا رب حاش من ادا فی انا علا حتا الا دا ولس تقریبا حروف دي دا چې یو حرف په ځای باندې بل حرف راتلی شي نو دا لام چې د حروف جر ده او دا الا چې د حروف جر ده نو لیل والدین نه الا والدین مور پلار ته وصیت کول دي والاقربین او خپل ګره اهمه مسلې دي په دې کې خان دا نن ولي کې ځان سره ځان په خپوي کې دا موږ د د هر ورځ سره تړل شوی خبرې دي والاقربین او خپلوانو ته وصیت کول دي بالمعروف په قانون د شریعت باندې ځکه معروف مطلب خه طریقه نو د شریعت نه مخه طریقې د بل چی شي ځکه شریعت په خپل حصي مقرر کړي د ارچا د هر چا برخه معلومه کړې ده نو یو خو چې خدای برخه معلومه کړي او بل خو یو انسان خپل ذهن نه برخه چاله برخه ټاکي د چا برخه بخي الله چې کومه برخه مقرر کړي هغه خده کنه خلکو د پاره نو بالمعروف په قانون د شریعت باندې په قانون د شریعت باندې حقا علی المتقین لایق ده دا خبره یعنی دا وصیت کول په قانون د شریعت باندې علی المتقین په متقینو باندې ګوره په دې ځای کې یو څو مسلې دي یو مسله خدا ده چې دا آیت د هغه 1500 آیاتونو نه ده چې موږ ویلو چې متقدمین علماو په نسبانه دا 1500 آیاتونه په یو آیت د سیف باندې د توري یعنی د جهاد په یو حکم باندې متقدمین علماو 1500 آیاتونه منسوخ کړیو دا موږ اول کې ما په خل آیت نمبر 115 لاندې موږ دا وضاحت کړو تفصیل کړو او په اصول کې چې کله موږ معرفت د نسخه مضمون ویلو الته موږ دا وضاحت کړو تاسو ته یا یاد یا نه نو د یو آیت سیف باندې 1500 آیاتونه د متقدمینو علماو په نزد دا منسوخ شوی وو کینه ښه کینه وایم دی وګوره دا آیت چې دا د 500 آیتونو یو آیت دام دی څه مطلب د متقدمین علما چاته ویل کیږي متقدمین علما چې د اسلام اول 200 صدۍ پورې کوم علما راغلي دي دته متقدمین علما ویل کی او د 200 200 صدې پورې به دغه نه بعد چې کوم علما راغلي دي تقریبا هغه ته بیا متأخرین ویل کیږي هغه علما او ته نو هغه د اولنې سلمه یا 200 صدې پورې د علماو دا خیالو چې 1500 آیاتونه د قران منسوخ دي یعنی دا معمول به نه دي منسوخ شوی دی دا غي په ځای نور آیاتونه راغلي دي چې هغه د 1500 آیاتونه منسوخ کړي فای کې بیا تبلیغ ډیر آیاتونه دي دعوت ډیر آیاتونه دي دا دغه رقم آیاتونه دي وغیرہ وغیرہ بیا ان شاء الله ورسره ورسره به کوم آیاتونه چې راځي او مناسبه یې موږ به ورسره ویو چې دا د آیاتونو نه دي لیکن د متقدمین علماو په نسبت باندې یو قانون دی خپ ځان په دې پوي کوي او قانون دا دی چې خه خبره ده که یو آیت د نسخ نه بچ شي خه خبره ده دا که یو آیت د نسخ نه بتدي خورش فیزن د خو کې نه مدرش دا خبره ده که یو آیت د نسخ نه بچ شي یعنی که دسی یو څوک پیدا شي د یو آیت دسی توجیه وکي او هغه معمول بها وګرځي دا خبره ده نو بیا جلال الدین سویتی دا یو عالم دی جلال الدین امام جلال الدین سویتی رحمت الله علیه دا پیدا شو دا تقریبا نن د 300 کال مخکې تیر شوی دی 300 تر پاسه 300 کال کېږي چې وفات شوی دا چې کله راغو د بیا په 500 آیاتونو کې 380 آیاتونه د امام جلال الدین سویتی رحمت الله علیه معمول بها وګرځول یعنی داغه آیاتونو مناسبه توجیه وکړه او هغه معمول بها یعنی د عمل وړ وګرځول او د نسخ نه بچ کړه پاتې څو شو شل آیاتونه نو دا شل آیاتونو کې بیا سل کال بعد یعنی د امام سویتی نه سل کال بعد یو بل عالم پیدا شو چاغم یو لوی نوم دی امام شاه ولی الله رحمت الله علیه شاه ولی الله مخکې دا ما یاد کړی دی او دا به تاسو پیژنې دا علما دا نه چې بیا نه ویری چې امام شاول الله څوک دی پیژنې نه امام شاول الله په دې بر بر صغیر کې دا هغه سړی دی چې په دې بر صغیر کې د په د معنی د ټولو فرقو سند ودرېږي دا عالم دی کاغه اهل حدیث ته کدی باندې ځان لوي کبرېلې ځان لوي که هر طبقه ولا ځان لوي په دې امام شاول علماء باندې د سند ودرېږي یو نه یو ځله هغه ته سند رسیږي ان دا د زده لګړو ټول استاد په دې خطه کې د امام شاه ولی الله چې ده ټول استاد مطلب دا چې د دلته اول د قران ترجمه دلته د شروع کړي وخه په دې منطقه باندې بیا د چې ده فارسی کې ټول اول تفسیر ولیکلو بیا د زامن دي شاه عبد العزيز شاه عبد القادر او شاه نور ځامن هم دي ټول عالمان دي او ټول چې تکړه عالمان و هغه بیا تفسیرونه لیکلي دي او بهترین تفسیرونه فارسی کې لیکلي دي دا ټیم کې فارسی رایج او په دې علاقو باندې او باندې کړ نو برحال امام شاول رحمت الله علیه چې په دې شلو آیاتونو کې 15 آیاتونه د معمول بها وګرځول او د دې توجیه وکړه او الفوز الکبیر دغه د کتاب نوم دی الفوز الكبير پاغي کې هغه 15 آیتونه په دې شلو کې معمول بها وګرځول توجیه وکړله پات 15 آیتونه شو نو د امام شاه ولی ولانه تقریبا 2.5 سوا 2.5 سوا یا د 200 کال بعد 2.5 کال بعد یو بل عالم پیدا شو امام حسین علی رحمت الله علیه امام حسین علی وا بچره وا بچره په د میاوالی کې علاقه ده دا امام حسین علی چې ده دا د شیخ القرآن استاد ده شیخ القرآن قرآن دنه زده کړي شیخ القرآن رحمت الله علیه دوه کسان نه قرآن زده کړي او دواړه کسان چې دي د خپل اثر لوی نمونه دي یو مولانا حسین علی وا بچره والا یعنی د میاوالی او یو چې د مولانا حسین علی چې د توحید د سنتو د بیان د وجه نه وسته د کلینه د به د یو دشت کې ځان له وړو کې غونې کوټه کې جوړ کړي و او خیمه مې ویلې ځان له د سې دشت غونې پر آی کې بیا پروتو الته بیا خلق راتله او د نبی قران او سنت زده کوو د د وسته او چې دا د چې نوې دین راوړې نوې نوې خبرې کوي ځکه توحید په بیانولو او د مولانا حسین علي چې د درچا شاګرد خبره دا د رشید احمد غنگوهي دیوبند لوی عالم دی رشید احمد غنگوهي دغه خاص شاګردانو کې د مولانا حسین علي رحمت الله علیه او دویم استاد د شیخ القرآن چې دی هغه مولانا عبید الله سیندی دی مولانا عبید الله سیندی ته امام الانقلاب ویل کیږي دا زموږ استادان دي ټول دا ځکه دا لګیام چې دا تاسو او پیژنې نو امام الانقلاب عبید الله سیندی رحمت الله علیه دا د استاد دی د شیخ القرآن نو بیا مولانا حسین ندی رحمت الله هغه پنځه نور آیتونه چې و هغه معمول بها وګرځول او هغه کې یو د آیت هم دی په پنځو آیتونو کې دا آیت منسوخ کړي د سورې نساء په آیت نمبر 11 12 باندې دی چې کله الته برخې معلومې شوې د زوی د لور د پلار د مور د ورونو خويندو هغه ټول شکلونه واضح شو کله نو دا آیت منسوخ کو ویره دا آیت چې ده دا منسوخ شوی دی په دې معنی اوس عمل کول نشته دی لیکن قانون چې شری قانون دار چې په یو حکم کې بقا اصل ده یعنی د قران د یو حکم بقا چې کیږي یعنی په ځای پاتې کیږي دا د اصل ده او منسوخ کېدل دا خلاف اصل کار دی یعنی دا علما خو خینا متقدمین علما هم دا شی نه خوخو لیکن د مجبورې نه به یو آیت منسوخ کولته نو بقا د حکم په یو آیت کې دا اصل دی ښا او نسخه په یو آیت کې یو آیت منسوخ کول دا خلاف اصل کار دی نو دا آیتونه چې منسوخ شیو دا خلاف اصل کار شوی د علماونه لیکن ورسته ورسته بیا علماو د سالمان الله پیدا کړه چې هغه ورسته ورسته بیا توجیهات وکړه د آیتونه د نسخ نه بچ کړه نو دې آیت لګوره اوس خان کتب علیکم ولی منسوخ کړو اوس ګوره کتب علیکم مکرر شوی په تاسو باندې اذا حضر کله چې حاضر شي احدکم الموت یو کس تاسو ته علامات د مرګ ان ترک خیره ان ترک خیره کچری پریګ دی مال مقرر شوی د ورمنه الوصیت وصیت للوالدین نو هغه دا معنا کوله دا لام په خپل معنا غستو یعنی لام تعلیلیه غستو للوالدین د پاره د مور پلار ولکربینا او وصیت کول دي د پاره د خپلوانو بالمعروف په قانون د شریعت باندې نو چې کله یې مقرره شو نو وصیت خو پاتې نشو یعنی اول کې الله حکم وکړو چې یو کس چې مړ کیږي یا مرګ له نږدې هغه ته پکار دی چې خپل مور او پلار د لپاره وصیت وکړي چې زما په مال کې به زما مور دونه برخې زما د پلار بدونه برخې او زما چې کوم خپل خپلوان دي ورونه خويندې او وغیرہ دوی له بدونه دونه برخه ورکول کیږي اول دا هغه راغله حکم راغله د الله د خوانه وای چې کله بیا د سورته النساء آیت نمبر 11 12 نازل شو او په هغه کې د هر چا برخه معلومه شوې وای دا آیت منسوخ شو چې اوس خود دې وصیت ضرورت شته نه ځکه دار چا برخه خو معلومه شو کنه نو امام حسین علی رحمت الله علیه وی هغه وی چې نه دلته اوسم د حکم بقا موجوده ده او دا لام چې د لوالدین کې دا لام په معنا د اله ده د پاره د مور پلار یې دا مړ به وصیت چاته کوي کومور پلار ژوندۍ مور ته وصیت وکي یا پلار ته وصیت وکي که خپلوانی مثال خبره ورونه خويندې یا نور خپلوانی هغه ته وصیت وکي کا اولادي بالمعروف په قانون په قانون د شریعت باندې یو دا توجیه ده بل توجیه دا ده چې بعض علما دا ویل دي چې دلته د والدین مراد کافر مور او پلار دي ځکه د کافر مور او پلار په میراث کې برخه نشته نه د کافر بچی په میراث کې برخه شته کپلار مسلمانی کنه او بچی کافری دغه کافر زوی د مسلمان پلار په میراث کې برخه نه او که بچی مسلمانی او مور پلار کافرانی د بچی په برخه کې به د مور پلار یې سنې ان دا کفر او ایمان چیرې دا انسان د خپل دې سره خپلولي کټ کیږي ښا زمونږ په دې ځکه چې چیرې زمونږ په دې ځکه خپلولي کټ کیږي په قامي لحاظ نه دا پښتون دی او دا پښتون نه دی دا پارسیوان دی دا پارسیوان نه دی دا عرب دی دا عرب نه دی په دې وجه باندې مونږه کرخي کش کړي کنه یا یا په دې وجه باندې بلتون راځي یا په دې وجه باندې بلتون راځي چې دا د پلانکی وطن دی او د پلانکی وطن دی زه د دې وطن يم دا د هغې وطن دی نو زما ستا منځ کې کرښه ده ستا ځان له حقوق دی او زما ځان له حقوق دی لیکن اسلام خلک په دې شي نومای نه نه بیلې ښه اسلام وی که یو سړی که په شرق کې مسلمان دی او بل سړی په غرب کې مسلمان دی دا دواړه ورونه دي او دا دواړه د دوی دواړو حق یو شی په اسلام کې دا نه چې په یو علاقې کې به یو رقم حقي او بل علاقې کې به بل رقم حقي د دوی حق یو شی د دوړو مسلمانان دي او د دوړو ته په یو بل باندې فوقیت حاصل نه ده ترجیح دوړو ته په یو بل باندې حاصل نه ده نو دلته بیا بعضي علما ووي چې لیل والدین نه مراد کافر مور پلار دي ځکه د کافر مور پلار خو برخه نه کیږي میراث کې کنه د مسلمان د زوی په جایداد کې نو هغه مسلمان زوی وصیت کولای شي چې زما مور پلار خو کافران دي او زه مسلمان شوی ما نو لهدا زما په جایداد زما په میراث کې زما مور پلار دونه دونه برخه ورکړي هر څونه برخه چې وته مقرره کړه لکه مولانا عبید الله سیندی رحمت الله علیه مخکې مانو واغستو شیخ القرآن استاد هغه چې دا سکو مخکې نو پلار چې کله مړ شو به ماما سره اوسېدو نو بیا غینه بعد چې نو دا غینه بعد بیا مسلمان شو او بیا په عربو کې ټول عمر ملته تیر کړی دی او ملته وفات شوی هم دی نو د بیا خپل مور د پاره چې مور سیکه وا نو بیا مور د پاره وصیت کړو په خپل جایداد کې ځکه مور کافر و او د مسلمانو نو مور د پاره بیا وصیت کړو چې زما د مور بدون دونه برخه زما په جایداد کې بیا غیله ویر کړي نو باز خلکو دا معنا غسر دا توجیم صحیح ده اول اقربین نه مراد هغه خپل خپلوان غستی دي چې دغه په میراث کې برخه مقرره نه ده قران هغه د لپاره برخه نه ده مقرره کړي لکه د بیل کې په تور باندې د نیکه په جایداد کې د لمسی برخه نشته دا د فقې مسله ده نیکه ژوندې او د نیکه په ژوندون باندې دا غزوې مړ شو او د غزوینه بچی پاتې شو نو د نیکه په جایداد کې د غلمسی برخه نشته ځکه د فقه یو قانون دی و چې الاقرب فالاقرب نږدې به نږدې یعنی برخه او میراث په نږدې ته ملاویږي نو نږدې کوم یو نږدې زوی او کلمسه و اقرب خو زوی دی کنه نو چې زوی مینځ لاړو د المسه چې دی د قانون د مخې دا لری شو نور خو عام معاشره کې همغه غتل مسې ویو کنه لکه حالت قانون دا دی چې دا لری شو د د برخه نشته او دې کې د الله لوی حکمت دی بعض خلک هغه بیا چې په اسلام باندې انتقاد کوي وګوره دا سره کم دین دی دا بې انصاف دین دی المسیح واړه واړه پاتې باید چې هغه ته ډیره برخه مقرره شوی وي هغه خو بيخي جایداد نه وستې دي میراث نه وستې دي دا خو اسلام ظلم کړی دی علما وی چې نه دا ظلم نه دی اصل کې ګوره کله کله یو زوی پاتې شي یو المسیح پاتې شي اول ته ترونه ډیری نو دا ترونه په خپل مینس کې یو بل لوګي یو چې د مال مال پاتې شي بل د مال مال پاتې شي یا د یو تر چې ده درې بچي د بل څلوري د بل پنځه او دا کوم مرشه ورور چې د یو زوی نو د یو زوی ډیره برخه ملاو شي او دغه زامن له لګ لګ برخه ملاو شي نو اکثره بیا دا ترونه کوشش کوي چې دغه یتیم وراره د سره ظلم وکي زیاته وکي یا مړ کی یا مثال خو بل قسم ظلم زیاته وسرو کی نو الله د دغه ظلم د بشکو د پاره چې دغه یتیم سره ظلم ونشي بيخي د جایداد نه ويستو چې بس ترونه بیغم شي چې د خواسم برخه نشته په میراث کې نو ولې وسره ظلم کو پرې ده بس غم ده نو الله به بیا غته بل خو نه به ویر کی خیر ده خو ظلم نه خو بچ بچ کړو کنه ها البته نیکه چې وصیت کول شي په دریمه برخه کې چې نیکه وصیت کوي چې زما د المسې ده زما په جایداد کې یو خو دغه بچی خپل د پلار جایدادي هغه نه ښه دغه بچی چې خپل پلار جایداد یا خو هغه بچی دی هغه دغه میراث دی یو د نیکه جایدادي د د نیکه په جزات کې بیا د لمسی میراث نشته دی ا البته نیکه چې دی لمسی د لپاره وصیت کوي چې چیر دا زمال مسیر زما په جایداد کې دریمه برخه کې مثال خبره دله دومره دومره ویر کوي بیا دا جواز تره نیکه د لپاره دلته اقربین نه مراد المسیر یا اقربین نه مراد نور خپل خپلوان دي چې هغه پکې جایداد کې دا غوي حصہ نه د مقرره الله نه د مقرره کړي نو بعض علما دا ویلي دي لیکن امام حسین علی رحمت الله علیه هغه وی چې نه دلته دا کتیبه چې ده دا په خپل ځای باندې پاتې ده دا حکم فرض دی اوسم بعض خلکو دا حکم استحبابي کړی دی یعنی است یعنی مستحب دی که چا وصیت وکړو نو نو ثواب شته او کوي نه کړو ګناګار نه دی لیکن امام حسین علی وی چې نه ګناګار دی کتیبه د پاره د فرضیت راځي او دلته اوسم د فرضیت په خپل ځای باندې دی دا غمړی چې دی دا څوک چې مړ کیږي دی به وصیت کوي مور پلار ته په دوو خبرو باندې اوس دا ولي کوي ځان سره په دوو خبرو به وصیت کوي یو دنیاوی په دنیاوی امورو او یو په دینی امورو باندې دنیاوی امور چې مثال خو په دمانه قرضي د دې اولی کی ځان سره او یا د وصیتو کې چیرې ما باندې پلان کې فلانی فلانی فلانی دومره دومره قرض ده دا بیا ادا کړي او یا کده د پچا باندې پیسې وي نو د دې وصیتو کې زما فلانکی فلانکی فلانکی سره دومره دومره پیسې دي دا بیا ته واخلې اکثر د سی کنه خلک بیغمه مور پلار مو پلار چی یو ځکه پیسې بندې کړي بل ځکه بندې کړي بل ځکه یو لور کړي بل لور کړي بل لور کړي لیکن لیکي نه پرېخه یا وصیت نه کړي یا کوم بل د سي نه خې نه پرېخه نو بچي بیا که څوک راشي دی بچوله چې ستا په پلار باندې خو زما قرضو نو بچي بیا نه مني وسره اکثره لانجي ملک شر جوړي فساد جوړي او اکثر دسی چې بچو ته پته چې زما د پلار خو پلانکی سره پیسې دي نو چې بیا پلار خو ته سند پرې خې نه نو چې داغه نه غواړي هغه ته ما څه نشته ده سند پلار پیسې نو بیا لانجې جوړي شر او فساد جوړي دلته داغه مړي باندې دازي مواري ده چې دا وصیت بکې چې زما د فلانی سره پیسې دي او فلانی ما سره پیسې دي نو دا دنیوي امور دي همدارنګه دنیوي امور کې نورم ډیر راتلی شي کسی پیسي هغه وصیت دی کیدا ور باندې فرض دی یو او دینی امور کې څه فرض دی په دینی امور کې چې کوم معاشره کې کوم رسم کوم رواج کوم بدعات او ناروا عام وي او دا انسان پویږي په دې معنی چې زما د مرګ نه پس به دا ناروا کیږي نو دې دې دغه وصیتو کې چې ما پسې به دا د ناروا نه کوي دا په دمن لازم دی ګوره دی دنیا کې هر انسان مکلف ته خان موږ تاسو خو بیغمه یو کنده ارسنه کیسه کې نه یو ډیره دینی امور کیسه کې نه یو کچیرته مونږ وکړو نو بس خکار دی کوم نکړو بس خپل کار وکي کیسه کې نه یو دا رنګ کې یو سړی خو وکړه نو خې وکړه ځا لیکن کوی نکړه کیسه کې نه ده الله وینا دنیا کې تک تب باید په کیسه کې شي په تشي په کیسه کې شي د آخرت په کیسه کې شي بے پروايي ته الله تعالی پرېږدي په یو قانون دې نه پرېږدي چې ته به پروا شي او د هر شي نه چې به پروا شي داغه سزا به مومي داغه سزا به خامخا ته ملاويږي دلته الله ګوره څومره اهم ټکی له اشاره کړی ده چې په دینی امور کې به هر یو کس مکلف دی چې هغه د ناروا او ردو کې په خپل ژوند باندې هغه د ناروا او وصیتو کې چې ما پسې بده د ناروا کارونه نه کوي لکه مثال خبره زمون په معاشره کې کوم ناروا دي درې ورځې غم پیغمبر اسلام موږ تاسو ته مقرر کړی دی پیغمبر اسلام ویل چې درې ورځې نه بعد به غم نه درې ورځې نه بعد به غم نه منزل کیږي مړي پسې مړي پسې موږ څه کوو تر کال کال پورې دلته غمونه منزل کیږي کال کو ير واده نه کولې ورګه پلار مې اوس اوس پورې وې څلور میاشتې شوي یا یو میاشت شوي ده یا درې میاشتې شوي دي نو کال کال پورې دا غم منزل کیږي اختر په اختر دا غمونه تازه کیږي دا په اسلام کې نشته ناروا دي پیغمبر اسلام منع کړی ده د نبی علی اسلام بیبي ام حبیبه رضی الله عنها دا د ابو سفیان رضی الله عنه لور و دا چې کله د دې پلار وفات شو ان ابو سفیان رضی الله عنه چې کله وفات شو د نبی اسلام بیبي و خزه و نو دی چې په څلورم ورځ باندې رانجو د روغتل پسترګو کې رانجو ول نکریز مکریزي کې خو ځان تیار کو جامې نه واغسته کوڅه موڅه وکړه چاته پښتنه وکړه چې ستاسو پلار خو د مر خو نن څلورم ورځ ده نو دی ورته وی چې دا مې قصدن دا کار وکړو د دین نبی علی اسلام بیبي ورته وی وای ځکه چې خلک په دې پوه شي چې موږ پیغمبر علی اسلام د درې ورځې نه بعد د غم نه منې کړیو نو ځکه ما درې ورځې تیر شو زما د پلار د مرګ ما د پلار مرګ نور یې ویر کړو بس دا نن بعد غم نه لمانځم سید په لړ کې باغ درد پاتې خو ته بیرته غ دنیا سره خپل ځان به هغه کې یو ځای کې او دنیا امور به مخ مخ باندې وړي دا نه چې تا دنیا کارونه ما تل کړی دي چې ورګه د پلار می کال پوره شي چلويختي پوره شي دا پوره شي وغه پوره شي دا ناروا دي نو که یو سړی په دې پويږي چې دا یو ناروا کار زموږ معاشره کې عام دی نو په په کار د چې وصیتو کې چې ما پسې بدا شي نه کوي دا ناروا کار بنه کوي یو حدیث کې راځي نبی اسلام فرمایي و ان المیت ليعذب ببقای اهله علیه وای مړی ته سزا ملاویږي وهل کیږي دا مړی چې دا کور والے ورپسې جاړي دی مړی پسې دلته ډیر سوالونه پیدا کیږي په دې حدیث کې اوم دا ده نو دلته چې ده څه مې وي خمړی پسې سزا ملاويږي د ډېر سوالونه ځین کې راځي چې د مړي څه ګناه ده دلته چې مړي ته سزا ملاويږي جاړي ورپسې زوی پلار او مور او سزا ملاويږي مړي لا مړي لا سزا ځکه ملاويږي چې نه مړ بیغم او په دنیا کې د دې ناروا و باندې کمړې کدا غمړې څوک چې مړ شوی دی کدا سره دا احساس وې د خپل ژوند باندې د دې رد کړي وي او یا به وصیت کړي وي چې دا ناروا کړ ما پسې به دا ناروا کار نه کوي نو د سره احساس نه وکنه د په خپل په دغه کار رضا و نو دله د عمل چې ملاویږي د خپل ګناه ملاویږي وای شو دا رنګ یو حدیث کې راځي نبی اسلام فرمایي وای چې من شق الجيوب وضرب الحدود ودعا بدل جاهلیه ليس منا چا چې مړی پسې غریوانونه وشکول لکه زمون خزل ته خدي چې کوي کنه غریوان به وشکي ټکرې به وغورځي او دردنګ به شروع کی او بخونه به وي چاله دې پریخو میراث شو میراث شو خوار شو زار شو فریاد شروع کی دا رنګه د عابد الجاهلیه او د جاهلان غونې چغي شروع کړي فریادونه جوړ شروع کړه نو پیغمبر اسلام وی لیس منا دا زمانه نه ده دا زما امتی نه ده بيخي زبر د بيخي سفارش نه کومه دا صحیح احادیث ته پیغمبر دي کمزوري احادیث هم نه دي پوه شو یو حدیث کې راځي نبی اسلام فرمایي وای کومې خزه چې چغي واله مړي پسې وای دغه خزه به د قیامت پر ورځ د سې جګیږي د قبر نه لکه په مخ چې غوخه نه کوم خزو چې په مړو پسې ځکه دا دا شیخ خزو کې ډیری کنه په سړو کې خډر کم سړو کې بدا شي سړی اکثره صبر کوي لیکن خزي اکثره بیا یا, یا ځان خي خلکو ته او یا اسی بس بس یو شی کوي جاهل کار کوي نو نبی اسلام حدیث کې فرمایي چې دا خزه چې مړي پسې جړه کوي دا رقم د جاهلان غونته چغي وي یو ناروغ کوي ځان وي یو پوه شو نو دا په قیامت پر جګیږي په مخ به غوخه نه پوه شو اډو کې وي تشه نو دارنګ یو حدیث کې راځي نبی اسلام فرمایي خا د قبر په خوالي زمون په زمون په معاشره کې قبر په خول چي دا یو دا یو یو ریواج دی چې مړ یو شي قبر به غیر چا پیره وته نه غتاو کی دیوالونه ګمبت په جوړ کی قبر په پوکه خسته ټیرونه میلونه حدیث کې راځي نبی اسلام فرمایي چې نبی اسلام منع کړی دا مخکې منګه دا حدیث یو څو ورځې مخکې سبقونه کې دا حدیث ویلو کنه چې نبی اسلام منع کړی دا نه رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړی موږ نبی علی السلام ان یجسس القبر د پخولو د قبرونو نه او پکې ناستلو باندې د قبرونو نه یعنی چې په قبرونو بکې نه نه او په امارت جوړونه په قبرونو باندې موږ نبی اسلام باندې کړیو یو صحابي فرمایي نو دا ټول ناروا چې کله وسړی په خپل معاشره کې ویني په ټولنه کې ویني نو دله دا مسولیت راځي کیږي چې د په خپل ژوند باندې دا غي رد کی کدا غي رد نه کړي خو د مرګ په ټیم کې خو چې وصیت خامخا وکي چې ګور زمونږ په معاشره کې دا د رسمونه دا د رواجونه رایج دي لہذا ما پسې دا د کارونه ونه کوي دا ناروا دي خو دلته خو جهالت دی پویږي نه وصیت به کوم ځای نه وکي په قران باندې نه پویږي په دی وجه موږ وایو چې ګوره قران ته کینې په قران باندې ځان پوي کوي چې د الله د احکامونو خبر شي سبب چې مړ وي او بیا چې مړی خله وازه نیولی ساتنه نه وځي ثابت نه وځي ځکه ته دونه ګناګاری ساتنه پاسانه نه وځي پوه شئ نو بیا بچی مو ته جاړي ټولو ته جاړي چې د پلار مزل قدن ډیر سختو نو سخت بنو چې جاهل کې په جاهلت کې ځان پرې خو ځان ولې نه پویو په قران باندې دنیا چې دین خبره شي قران یره وي د پویګم نه وي تعلیم نه دکړې ان پړې ما او کله به وی چې یاره زه اوسګار نه یم کله به وی دا دی کله به وی هغه دی لیکن دنیا کارونه پر چا دا حضورونه وړاندې کړي که دنیا کار د پر خو چې مړ کیږي مرګ لزان ورنږدې کوي لیکن د دنیا کارونه خامخا کوي د سبقونو د پاره بچی لګي کنه لګي خارجي هوادونو لا په لکاو لکاو باندې مصرفونه ور باندې کوي په لکاو لکاو نو هغه کې خپل ځان مسول غني په قرض وته راخلي زمکه وته خرڅي په سودي ورته راخلي لیکن بچي دی لګي ډاکټر ته نه جوړي امغه بچي چې کله ډاکټر شي خارج کې سبق وي نو دهري ته نه جوړي ملحد ته نه جوړي نو چې کله راشي بیا نه پلار پیژنې نه مور پیژنې زمونه خپل خپل کار کوي تا خو نه پیژنم تا ما د پاره څه کړی وي د پلار بیا غسینه چې دا هغه د سلک چاکوانو باندې چې وایي چې زوی وته وي تا ما لپاره څه کړی حواله کې ځونه به ویری چې د پلار د ما لپاره په قرض پیسې راغستې ویزې لګلې ومه نو موږ وایو چې ګوره قران زده کړي د الله کتاب زده کړي چې د جهالتونو روزه د ګنده رسمونو رواجونو روزه چې هر چا د خپل مور حق معلوم شي د پلار حق معلوم شي د بچو حق معلوم شي د خزي حق معلوم شي د آخرت مسولیت پیژنې چې موږ باندې څه څه مسولیتونه دي الله موږ د څه پښتنه کوي نو دا خو بس بیغمه مونږ ټول اکترب للناس حسابهم وهم فی غفلتهم مورزون الله وی د ولسمې سپاره اولنې آیت ده و چې اکترب للناس حسابهم خلق ته حساب کتاب نږدې ده لیکن وهم فی غفلتهم مورزون لیکن دا خلق په غفلت کې پراته دي بیغمه کیسه کیم نه دي چې ته حساب کتاب ورز را پسې شتم دی او کنه چې ته آخرت را پسې شتم دی او کنه بیغمه په اعتراض کې پراته دي مخ اړولې د الله د کتاب نه او یې پنځه وخت مونږ کاوه به دا ډېر غټ کار دی مونږ پنځه وخت مونږ دیو اهم عبادت دی خو ټول دین نه دی دا احکامونه به ځان خبره نو کتب علیکم مقرر شوی په تاسو باندې اذا حضر کله چې حاضر شي احدکم الموت یو کس تاسو ته علامات د مرګ ان ترک خیره کچری پریګدي مال نو څه شی مقرر شوی دی الوصیت مقرر شوی دی وصیت للوالدین مور او پلار ته مور او پلار ته وصیتو کی چې ګوره ما پسې بدانه روا دا رنګ څلويختی ده کلیزي دي دا ټول طریقې ناروا دي پیغمبر اسلام نه دي کړی پیغمبر نه ثابت نه دي صحابه نه ثابت نه دي چې ثابت ته پیغمبر او صحابه نه نه هغه به دین نه د دین شکل به نه ورانه وي ځکه د دین شکل د يهودو چې وران کړو بم دغه کارونه وجه معنی چې يهودو د خپل دین شکل وران کړو نن يهودیت په خپل شکل دی نه دی کنه عیسایت په خپل شکل دی نه دی حالکه دا په یو ټایم کې د حق سرچشمه وي د دینونه تورات او انجیل دا د الله کتابونه دي قران دا غي حقانیت گوي ور کوي چې هدل للناس په تورات کې او انجیل کې هدایت د پاره د خلکو ورحمت او رحمت د پاره د خلکو لیکن نن هغه اصلي شکل موجود نه لري ولی موجود نه لري چې خلکو ورسته ځان ځان په کیسې جوړ کړل طریقې جوړ کړل هغه دین صحیح دین چې د موسی عليه السلام نه پاتې او هغه وران شو هغه صحیح دین چې د عیسی عليه السلام نه پاتې او هغه وران شو ختم شو په دې وجه باندې الله اخري پیغمبر راولې غلو چې هغه د اسلام سلسله چې آدم علی السلام شروع شوې ده چې هغه به تجدید کی هغه به نوي کی خپل ذل راولي کوم کارونه چې په خلکو وران کړی دي چې هغه اصلاح کی نو قران راغو پیغمبر اسلام دې هم دې لپاره راغو چې هغه کارونه اصلاح کی پوه شو نو دا ټول ناروا دي څلويخته خدري ورځو کې نه نبی اسلامي حدیث کې راځي په مشکات شریف کې دا حدیث ته چې کله جعفر رضی الله عنه وفات شو د نبی اسلام تر زوی دی د علی رضی الله ورور دی دا چې کله وفات شو نو نبی اسلام حکم وکړو خپل کور والو ته چې جعفر والو کړه ډوډۍ ولېږي دا موږ چې د مړې وشي ډوډۍ لیکو کنه دا د پیغمبر سنت دی مړی والا به درې ورځې خپل غم لمانځي هغه به خپل غم تیری او نور خپل خپلوان باید کفن دفن د ډوډۍ ډوډۍ خو چاړه ته نه کیږي د مرګ په ټایم کې چې پلار یا زوی مړي پلار مړي مور مړي لیکن خپل خپلوان باندې دا لازم دي پیغمبر اسلام حکم کړی دی چې تاسو ورکړه ډوډۍ وېسي مړي والو د پاره ملمانو د پاره نه هلته ملمانو به مړي والو کړ وګي به راشي کې بنل ته ځان به مړی خپل کور نه ماډر دیار څوک باید راشي تګي بم راشي وګي بم راشي به وته ویل چیم راوړي ګړم راوړي اوریجم راوړي غوخم راوړي مړی والو نه به خوري او کبه وتران وډي به سوي ویره خیرات پلار بس نه وکړي وې ډیر بدبخت سړی و چې ډیر بدبخت بچی ور پاتې شوی دي چې خیرات هم ور نصیب نشو غوی ور پسې حلال نکو نو سید درې ورځې نه بعد چې کله دی وسه وشوه خیرات ور پسې وکه خسې پلار پسې کو درې ورځې کینه نه پیغمبر اسلام منع کړې درې ورځې د غم دي درې ورځې نه بعد ک کال باندې کې کمیاش باندې کې چې کله د وسب پیدا شو خیرات وکا او خیرات به کوم ش... په کوم شکل باندې وکا یو لک روپۍ د خیرات کې لګیږي خو خیرات خدا دې نن سبا چې هغه یو لک روپۍ لس لس کا لس برخه شوې کنه لس لزره هغه لس برخه راواله لس کورونه لاړ شه پټي چې دا چې خلاص کې دی وی او چپ لاس ته خبر نشي پیغمبر اسلام فرمایي چې تاسو کله صدقه کوئ د سې کوئ چې چپ لاس ته د خلاص نه خبر نشي لاړ شاغه لس کورون ته لس لس زر روپۍ تقسیم کا او ثواب پلار پسې ورو بخه ثواب دې مړي پسې ورو بخه دلته وڅې دلته خلکو د ځان خې خامخه چې غوې لال کړي او پلار پسې دیګ میګي هغه کړي او پلار پسې ټول رواجونه دي ټول یو بل ځان خودل دي دا ثوابونه وابونه پلار پسې نشته او بیا په خیرات کې څه مالدار خلک به دعوت کړي مالدار او غریبانو له یو کسته به لور ډانګې ولاس کې ورکړي چې په گیټ کې ودرېګا چې غریب د رانه نه وځي نو غریب ته لګیای چې کوم ورجی تل شي دا غریب خلته راوړي دا خیرات ته دا خیرات نه دی خیرات خو غریبانو د پاره کیږي نو غریب ته نشړي او مالدار واجی سیب راځه یو واجی سیب راشي راځه ګیره به غټه پریخي برید بم پاک ویلی حاجی سیب به حجونه به 200 کړي ابراغلی وګه به دا اوس مړی غریب نو دا ټول ناروا کارونه دي او معاشره باندې بوجونه دي خلک تباہ او برباد شول دي ریواجونو د وجنه او دا مسولیت ته پارچا باندې وره دا بیا بیا پښتنه کیږي د ارسم الوصیتو مقرر شوی د وصیت للوالدین مور پلار ته چې مور پلار ته وصیتو کی چې ما پسې بدن ناروا نه کوي ولا قربینا او خپلوان ته وصیت کوي چې ما پسې بدن ناروا کارونه نه کوي بالمعروف په قانون د شریعت باندې چې په شریعت کې کوم شی جواز لري هغه رسم را پسې وکړي چې کوم شی جواز نه لري ما ما بس هغه شی مکوي چې په شریعت کې دغه بالکل وجود نه حق نه لایق دا خبره کومه خبره دا خبره چې د مرګ وخت کې یا مرګ ته نږدې په دغه وخت کې وصیت وکي حقا الله وی دا خبره لایق ده علی المتقین په متقیانو باندې متقی چاله وي متقی هغه چاله نه وي چې پنسه جګی کړي بریتونه والی او کال په کال حج لذي دا متقی نه ده متقی دا ده چې مسولیت خپل پیجندو د آخرت د پاره خپل غاړه خلاص کړه دا متقی دی الله وی او دا متقی نه دی چې نور جاهل دی پویږي نه پتی شي باندې په سنت نه پويږي په توحید نه پويږي او ځان ته وي زه متکی یم ډېر نیک سړی یم حقا لایق ده خبر علی المتقین په متقینو باندې فمن بدله دلته اوس یو دوه نور خبره الله کوي خان اوس ګوره فمن بدله پس هغه څوک چې بدل کړو دا وصیت هو کې دا ضمیر چې دا وصیت لري فمن بدله پس هغه څوک چې بدل کړو دا وصیت بعد ما سمعه پس دا غنه چې اوریدل او دی وصیت لره اوس یو کس دغه وصیت واوریدو مړی وته ویلو مړی پلار دی یا ورور دی یا زوی دی یا مور ده ارڅوک چې دی وصیت اوریدل او چې دی مړی وته ویلو د مرګ نه مخکې چې ګوره ما پسې به د فلانې فلانې فلانې فلانې رسم ریواج ناروا دا ما په دا ما پسې نه کوي د دا د دا وصیت اوریدل وو نو فانما اسمه پس یقینا ګناه د دې بدلولو د وصیت اسمه کې دا هو ضمیر چې ده د دې وصیت بدلولو ته ده یعنی فانما اسمه پس یقینا ګناه د بدلولو د وصیت علی الذین پاکستانو باندې ده یبدلونه چې بدل کړو دا وصیت لیکن د اسړی چې د پلار نه وصیت واوریدو یا د غمړی نه چې پلار مې وصیت کړو ناروا ناروا ما پورې نه کوي لیکن د بیا مو وی نه دا خو رسم دا خو بز کوم خلک برا پورې خان دي دا خو لیوا دا به کومه نو هغه مړې خلاص شو خان د مړي غاړه خلاص شو ګناګار دا چا چې دا وصیت بدل کو دا سړی ګناګار شوس دته بیا الله سزا ورکړي قیامت پر ورځ باندې تا ول دا وصیت بدل کړو ان الله سميع عليم یقینا الله اوریدونکو په ذات دی یا دنیوي وصیت کړو چې پلان کې سمې دومره دی ما پر دومره دی او د ځان غلې کوچیره د ماته ماته خپل بيخي وصیت نه لري چې د باندې څونه قرض او قرضدار راضي وغلی وي چې زمانه پلان مې پوښه او ته پوښه به تن آخرت کې واله نو الله وی دا د وصیت اوریدل او پلار وته ویلو چې وره زما دا قرض به ادا کړم په دونه قرض دی او دوی زوی یا دا پلار هر څوک چې خپل دی د ځان غلې کو نو په دمانه به دا ګنای هغه مړ شي شو هغه هغه بچ شو دا غاړه خلاص شو اصل شي غاړه خلاصول دی بس نو غاړه په دنیا کې ټول بخلاصوي نو غاړه باغ ټیم خلاصيږي چې پوي خوشي چې موږ باندې څه شي څه مسولیتونه دي چې پوي نه په خپل مسولیتونو به خبر شي ناول پایت چې په قران باندې ځان پوي کوي د الله د کتاب او د پیغمبر د سنتو نه ځان خبر کوي ان الله یقینا الله سميع علیم اوریدونکو پوي ذات دی اوس دویم شکل دار چې کله کله هغه مړ یو ناروا وصیت کوي مړ وی چې ما به خیرات کوي ما پسې به پلان کې شي کوي قبر مې پوخوي او ګمبت براته جوړوي ناروا وصیت کوي نو فمن خافه پس هغه سوک خافه مراد خوف ته خوف هغه ټیم کې انسان ته ملاويږي چې کله د پوي شي باندې پوي شي یو انسان پوي شي چې مار پلان کې ځکه کمین نیول شوی دی د به خوب خوري کنه کمین نه په غلار باندې نزي نو خاف دلته په معنا د علم دی ښا فمن خافه پس هغه څوک چې پوي شو من موسن د وصیت کون کینا ان هغه څوک چې وته وصیت کوي پلار او ورور او زوی او مور و جنفن جنف ویل کیږي هغه ګناه ته چې انسان په خدای سره کوي قصدن نه کوي او اسمن یا په قصدن ګناه اسم ویل کیږي هغه ګناه ته چې انسان قصدن کوي پویږي چې دا یو شی ناروا دی لیکن قصدن هغه ناروا کار کوي نو الله وی فمن خافه پس هغه څوک چې پوه شو مموسنه د وصیت کوونکې نه جنفنه غلطۍ کې د غلطۍ کې میلان ګنا تا یعنی پویږي چې دا مړی چره دا اوس یعنی د ناپوهۍ د وجنه لګي د اوس ناروا وصیت کوي یو ناروا کار باندې لګي د وصیت کوي او دا به هغه د مطلب ناپوهه ده او اسمنه یا قصدن ګنا تا یې قصدن چې د یو ناروا کار باندې وصیت کولو نو فاصلها بینهما نو درست کړو وصیت په خپل مینس کې دا بچی پویو یا دا ورونه خويند یا پویو یا د مور پلار پوی و دوی وی چې زمونږ د مړي خو ناروا وصیت کړي دي خدا ناروا ده دوی دا وصیت درست کړو ورسته نو فلا نو فلا اسم علیه نو نشته لري ګنا په د باندې نو چا چې دا ناروا وصیت درست کړو بیا ګنا نشته لري اول خو وی کنه چې وصیت بدل کو د ګناګار ده کنه د شوبه راتله چیرې کدا ناروا وصیت چیرته نو کاغه بدل کو بیا هم ګناګارو الله وینا بیا ګناګار نه دا ناروا ده کنه نارواونه چې یو سړی بچکه دا ګنا نه ده نو فاصله نو درس تکړو بینهم په خپل مینس کې دا وصیت نو فلا اسم علی نشته د ګنا په د باندې ان الله غفور رحیم یقینا الله بخون کې مهربان ذات دی دا دویم قانون او تقسیم الاموال بالقانون الشرعیه چې مالونه به تقسیموي په قانون د شریعت باندې او هر چا مې دا مسولیت دی چې هغه دا وصیتو کې خپل اولاد له چې زما مال په دنیوي امور کې دا لري چې زما مال د په قانون تقسیم شي او په دینی امور کې وصیت دار چې ما پسې ناروا ونی شي زمانه بعد په دې ځای کې یو واقع اکثر زموږ استاد هغه بیانې دا ابل چې موږ له درس راکړو پروفیسور نواز صاحب زما زموږ دویم استاد د د پلارو د د صافیان دي مومن دي نو د چې د پلار د دایتونه چې واوریدل نور آیتونه زموږ استاد شاګرد د پلارم نو استاد زموږ استاد لوي چیرې زه خپل لورګانو له خپل ژوند باندې برخه مقرروم دغه مال پته را زما د مال مرګ نه بعد به دا برخه کې شي غوي ته ملاوي نشي هغه ته خسیده د قاسم خان جمعات کې یو مفتی وو دا اوسنه چې کوم دی مفتی شهاب الدین پوپلزه د پلار غالبا نومي معنی اوس ویره شو د لویره غو دا نواز استاد پلار دوه خزوی داغه د یو مور نه دا نواز استاد د ورونه دي او یوې مور نه د مشران نور ورونه دي خو د نواز استاد جو هغه ټیم کې واړه واړه د سي اتلس شپارسو کالو یا نونسو کالو عمر کې و نو یعنی هغه نور ورونو په نسبت باندې واړه و نو چې هغه مفتی چې ده ایسی مقرر کړي هر چاله دا ورغه چې زما دوه مجاهدات د دوه خزې ملي دونه بچی دي دونه می یو خزه مړه ده بل خزه ژوندې ده ټول تفصیل ورته ویلې د شهاب الدین په بلځه صاحب پلار چې داغه هغه ورته غیسی مقرر کړي او لیست ویر کو چې دا د برخې کیږي دارچا هغه چې راغو زموږ استاد دی خو زموږ استاد چې دا خو صحیح ده دغه دغه برخې کیږي صحیح ده هغه چې کړه دا برخه تقسیموله مومندان راغه د مومندونه او دا خو ریواج خرابې دا خو رسم خرابې د کال نه پریږدو هغه مړ شو خو کارته پرې نه خو هغه پلار نو زموږ استاد به وی چې دا غنواز ته پلار چو دغه غاړه خلاصه ده کچیرته هغه داغه مرګ نه بعد خو خبر یا به ته سم لا وشوي یا نه لیکن داغه خپل غاړه خلاص شو هغه خپل کوشش کړو لیکن خدای کارو په جرګو جرګو کې هغه مرګ راغو غلې په دکان راغو او ویشتو نو بس هغه نار څه پاتې شو نو داغه غاړه خلاص شو نو کتب علیکم خپل مسولیت ادا کو نو کیسه وته ملاو شوی کنه کتب علیکم مقرر شوی په تاسو باندې اذا حضر کله چې حاضر شي احدکم الموت یو کس تاسو ته علامات د مرګ ان ترک خیره کچری پریګدي مال نو څه شی مقرر دی الوصیت مقرر دی وصیت للوالدین مور پلار ته کومور پلار ژوندۍ نو مور پلار ته وصیت کی چې دغه دغه حساب دی زما د میراث ولا کربینا او یا دینی امور کې ولا کربی کومور پلار نه ورنه خويندي نو ولقربینا وصیت مقرر د خپلوانو ته نو به خپل خپلوان ته وصیتو کې اولاد لا یا مور پلا یا ورونه خويند لا چیرې دغه دغه د میراث زما د جایداد سره دغه دغه سکار وکړي بالمعروف په قانون د شریعت باندې یعنی په قانون د شریعت تقسیم کړي حقنا لایق را خبر علی المتقین په متقینو باندې فمن بدله پس چا چې بدل کړ دا وصیت بعد ما سمعه پس دا غنه چې اوریدل یو دی وصیت لره او بدل کړو نو فینما اسمه پس بشکا ګناه د بدلولو د وصیت عل الذین پاکستان باندې دا یبدلونه چې بدل کړي او دا وصیت ان الله یقین الله سمیع علیم او ردونکو پوهه ذات ده فمن خاف پس هغه څوک چې پوهه او یریدو ان پوهه شو فمن خاف پس هغه څوک چې پوهه شو مموسن د وصیت کوونکو نه د وصیت کوونکو نه جنفنه غلطۍ کې میلان ګناه تا میلان یعنی یعنی ګناه ته ځان نږدې کول غلطۍ کې میلان ګناه ته چې د خو په غلطۍ کې لګیا د ناروا وصیت کوي او اسمنه یا قصدن میلان ګناه ته فاصلها نو درست کړو بینهم په خپل مینس کې دا وصیت نو فلا اسم علیه نو نشته ګنا په د باندې ان الله یک دا بدلون کې باندې ان الله یقینا الله غفور الرحیم بخون کې مهربان ذات دی